دینه بعد قدر شو پر رکوع په سجدا باندې په دې هل منځ شي یو ریکن رکوع شي اشاره شي کړی و رکوع سجدا په اشاره باندې کړی په دې بکی رکعت شي پر رکوع سجدا باندې قدر شو استأنف عندهم جميعا دا به سار نه ګرځوي په نر دې ټول کنه ایما باندې د میر ایما امام حنیفه صاحب درنګ کم صاحبین په نر باندې دا به د سار نه ګرځوي سلوم به وړوي بنا نشي کړله لأنه لا يجوز اقتداء راکع بالمومي فقد البناء نظر و اقتداء د رکوع کوونکي پېشرې کوونکي پسې چې ملول مس پېشرا باندې کو او مقتدي رکوع سیدا کو کنه اې دغه مقتدي اقتداء نه وسي فقد البناء بنا د سي چې زنا کنه اواز را کتیره د پېشرا باندې کړی او د باقی را کتنه کنه په سیدا او پر رکوع سره کې بنا د اصلو کې اقتضا دا هم صحیح کېږي ومن افتتا تطوع قائما چا چې شریک النافل په ویلوړې باندې ثم اعیا دینه بعد ستړه شو ماندا شو لا باس ان يتوکل على عصاه على عصاه نشته به کو چې تکیا ولګوي ټیک ولګوي پټنډۍ باندې او خایتن یا ټیکو لګی په دیوله باندې او یکو دا یکشینی اول د پیلوډي شری کړی دی نه کله لواشته سره نه د ملا لګولې د مټې ته یا دیوله ته ستړه شوې په دې میونز منډه پرې ستړه شوې که نه بیا د ټنډۍ هغه د ونیوله په لور شوې پاتې ځون تام ولرلو یا دی ول د څنګه و دی ول ته ملا ور کړه یا مټه وای ته ملا ور کړه یا کښینستلې کنه لا به اساوي چې سبوک نشتا شخ دا سو چې په هغه په وړي باندې پیراکا بهر دې کنه تکینا بهر دې نشتینا هو کچره کښینسته کنه به داغه جایز دی لان هذا عذر زکه چې د مندګي په نپل شو عذر ده نپل خو بهر د عذر نه په نوسي باندې راو دي کنه په نفل شي قیام نه د فرض بهر د عذر نه په نوسي راو دي خو چونکې دوی په لوري شریک کړی وي او استړه شوې کنه بیا دا خود راو دي جایز دي و ان کل اتکا بغیر عذر یکره و اگر کا تکیا بهر د عذر نه مکرو دو نو ستای نه مکرو خو تکیا مکرو دو بهر د عذر نه لانه اساعت فی الادب زکه چې دا بیا ادبی دو چې په مزوی لړې و ته ټنډې په لوشنی ولې بیا د کنه ملا لګولې وی دا اساعت په ادب شه بدوله دا په ادب شه لانه لو قعد عنده يجوز من خير عذرين کچیر کښینستو امام صاحب په نربوده به هر د عذر نه کښینستو ستړه نه ده بیا راو کېږي فقدا لا یکرو الاتکا درنګې تکیابه به نه مکروه امام صاحب چې پناپ له باندې ویلوډ وکړه په ویلوډ سره کړی دي به د خوښ ورو چې کښینه کده باقي دې کنه په پنوسې باندې وکړم ستړه نه یې دا راو دي لکه چا ونه پنوسې کړل شي درنګې کنه بنا انا پنوسې باندې کړل شي ځکه چې دی دغه شروع کنه قیاس کوي په نظر باندې دا نه په دې چې پیلوړي شکل لکه چې کله په خله داسې ویلي کنه چې په مودې دواره کته یا سګره کته نه پر پیلوړي باندې دي نه دا به پیلوړي باندې پیر کوي چې نو ستاین دره و دا دا ټیک پاک نه مکروي تکیا لګول کنه دا اگر کاره و ځکه چې دا خو نو ستای خو نه خو تکم تکیا دی وخصلا بهر د وزن دا به مکروي وقد مر في باب النوافل په دې مخشه باب د ابن نوافل شې تیر شو لکه دا اختلاف چې امام حنیفه سه په نمونه نه په دې چې پیلوړي شری وي فنسترا شې صاحبې نه پر باندې کنه دا غنه شې فنسترا وان افتتح قائما ثم قعدا من غير عذر جاز عند ابي حنيفه رحمه الله كان وهذا استثناء وعندهم لا يجزي وقياس لان شروع معتبر بالنذر شروع کنه په نظر کې اصلي وي وتجوز صلات عنده د المذر و د امام حنیفه صاحب په مدې چوال دی پیلو شي کړی بیا به هر د عذر لکشن ست دار و دا وعل ولا تجوز عندهما صاحبین پر منذر و وقد مر في باب النوافل وباب النوافل خبرات رسول الله حواله بکه چې صاحبین پر منذر و دا کا اشکال پیدا شو دا هو تعرض دا داري كوي چراو دي يكره مكرو دي مكروه جائز بي او په شرح شوی وي او درنګ په موشه متن سي تر شوی دي که چې صاحبینه پر مونږ کړه دا لور ستانه راور دي او کېږي نه نه په دواړه ابته شي تدفود او تناقض د سره مختلفه توجیهونه شوی دي کنه اره هغه توجیه دغه دو کنه چې دغه یکرهونه مکروه تحریمی مراد دی و ان کادا به غیر عذر یکره بالاتفاق مکروه تحریمی دی کچې رکشن ته بیر درته نه بدا مکروه دی په اتفاق سره امام صاحب مکروه بلی صاحبینا مکروه تحریمی بلی دا خو نه جوړیږي دا خبره خو صحیح ده چې په مکروه تحریمي باندې که نه الا تجوز اطلاق صحیح چې ولا تجوز ځکه چې مکروه تحریمي خرمه ته ورځي وي خورون شي ترون شي ته ویل که نه خو دوی ته خو بل اتفاق ټکه لګول چې بل اتفاق که نه وان کادا بیا هم یکرو بې اتفاقه دا غلش کې دا یکره هو ټکه جمع که که نه چې مکروه تنزیهي تاویر شي مکروه تحریمي تاویر شي یو جزینا دی یو کنه کشته دی وړه وړه کشته وی الان سم کنه دلانچینا دی یا کشته دی قائد په نوس یې کړو بهر دی علتنا بهر د سمرازنا بیموران ده سار چکاریا نه لګوي کنه اجزا هو نه کافی کېږي امام خلیفہ صاحب باندې په نوسې باندې پردا په کشته شي په نوسې باندې کافی کېږي کنه کسه علت ملت نه بیا هو قیام به اختار ده و صاحبه که چنا نه که فکرږي کنه الا من عذر مګر د عذر دی وجنه تم کدای نشي پر وځي کنه یا الټی کو ساری چکر وای کسر دغنه کیږي و ته به کنه پنوس تر و دی او چې رګ رمیټ وی کنه به له ویلای له کسرنګ چې بهر پر ده درنګ په کشته شاګي ویلای پر ده په دمونه په ویلای باندې کو دا دی د چې لئن القيامه مقدور عليه لئن القيامه مقدور عليه ځکه چې ویلای پابند قدرت من دل شوا دا پابند قدرت ستا پر می دا که چه سا علت نشتا بیمرائی نشتا فلا یترکو نه دا قیام به نشی پر شول بهر دی علت نه بهر دی عذر نه قیام خو په فرض شي کنه فرض ده وله امام سبي چې ان الغالب فيها دوران راسه ان الغالب فيها دوران سره غالب په کشته شي کنه چکر د ساروي سرګردانی وي غالب په کشته شي کنه چکر د سار ده اخو کنه ورغون د ظرف ته او حرکت ډیر کو ډیر ډا پیږي کنه روان شای کچ روان وې کنه او په ویروډ وې کنه سار چکار لګوي غریب په دې دوران د راسته ایسي کسار نه خوږي کنه ګرځي یا خو سار به وګرځي وهو کله متحقق و د غریب داسې وی لکه موجود بالفعل وهو کله متحقق المس په کشتۍ سي ما کړه ما یې کړه په ویلوړي یې ما په لوسې باندې حتی الامکان بهار یې وکړه لأنه اسکن لقلبه ځکه چې بهار کړی دغه ډېر تسکین دی دې زړه لپاره ډېر سکون ورکوین کې درته په کشتۍ شو کنه هغه که هم ترېږي به ګربېږي چې ویلوړ به کنه ډېرېږي به هغه کنه خوشو خو دې نه برابرېږي بهار خو چې ودرېږي کنه خو کرور ویلوړ به کنه څه حرکات څه نه درې پېښېږي نه کنه بهر کړی کنه اړیر سکون ور کوي کې ضرورت ده ول خلاف غیر مبوته ده او د خلاف ته کنه پیګه شي چې تړلې نه په کنه را پیره کنه را پیره د کشتی تړلې نه و د کشتی په یبه شي وکړه په کنه را پیره مخیو ته ټکوالی وی او وجدو وجد کنه پړی وی زندیرینه وی کنه هاټټ پړی زندیرینه پا پیره بیا کنه هغه زنجیر ور وچوي کښتۍ خپله په یبې سره پیژي که نه د سټینډ یې دغه ده سبو ته چې کله ورسي که نه او نمبر یې صحیح شي بس وا که نه کولنډه به نه روکو شي زنجیر که نه پوته شي که چېرې که نه تړلې وه په که نه کناره پرې تړلې وه دو په یبې شي هو تړلې دو بیا پاشه امام صاحب وایي که چې په ویلوړیه باندې په نوس یې نه صحیح کړي په ویلوړیه باندې به وکړه نه پاشه خلاف نشته ا په حرکت خو نه پی چرولي کنه په حرکت نه چې دا کنه حرکت کو کنه کو یا وی جو دینه کسا یا ریل ګاډه کسا کنه په دې شي پیلوړي باندې کنه کېدل شي بالکل په بحري جزا پیلوړي کېدل شي په وی جو شا پیلوړي کېدل شي کنه او په ریل شا پیلوړي باندې کېدل شي نه په دې شي کنه په نوستي باندې فرایز نه دی راو نه په وی جو شي نه په کنه په ریل شي نه په سمندري جو شي ا ډېر بډ تیب دی وجنا د کم درې دی وجنا په مذهب باندې کنه پیې شي نه رکو سي هو کای شي کنه یا شرا کای شي کنه خدا پته لګي که سج کنه الحمدلله که کول حواله وی کنه سره کتیره مې وک کنه پنګړې نه کنه کیسه نه وځي کنه ا دې راځي ساکت ته کنه په دې باندې مين نشته چې دې حتی ورسي مریض چې په مذهب باندې نه پیږي کنه او د لاس وی کړه چې الحمد کول فالا وی نه یره د چته وته تیر وی به د پسې تیر کو نه راخه جبا یره د چې ته پسې به د تیر کو خاص کړه ا د مای ختم شوی دی کنه خپل به نه ویریږي بیا دنه فقها لیکي چې دا تعلیم او تعلم نه دا کنه دا تذکیر ده وته یو د خدو تذکیر ده به کنه ابسه یې کوي ته تروی الحمد کول حال ته دې پسې تروی کنه به دا یې کیږي او که په دې نه پیږي کنه پر کته نه پیږي چې سره کته مې وکړل کنه چې څه شکه دای کو کنه هغه نه مناسب ده کنه په دې باندې مين نشته چې پر کته نه پیږي او یا بالکل کنه هر څه نه ویر دي کنه نه راځه دعا کوي شي خرو کا کو کنه شو کا کو هو د کم دروي دی وجنا د مای کنه ختم شوی دی کنه پر مزبو دې نه پیږي اته کنه مين به نه سکت تاسو نه کبه هوشه ا د ن د عجز کنه سکیتی لتحقق العجز د وجه ثبوت او د وجود د کنه عجزیل نه فشبه الجنون به دا مشبه د جنون سره کله ولای شو کنه یون می نه ولای شي په مدل مين نشته نشته کول سره ریښ یا وجه الاستثانه وجه الاستثان دا غو چې عین استثان ده چې ان المدت اذا طوالت مدا چې بيزاوي په پنځه نه ویزاوی خو کتل فوایت او به کفایت فوایت ته ډیر شونه فیحرجو فی الادا بیا تنګیږي او خرج ته مینوي په ادا شي دا شي خرج دا بیا خلوص ته و اذا قصرت یا و اذا قصرت قلت من دا چې لانده وي بیا فوایت په کامي پنځه دي پنځه هو کنه تکرار تنویر سولي فلا خرج بیا دې په قضا شي تنګی نشته قضا د روري چې ورته بيدور شو ریښ شو والکثیر ان تزيد على يوم وليله ډېر دې ته ویل شي په یوه شپه یو ورځ نه جوتای شي لانه یدخل فی حد تکرار ځکه چې دا داخل شو په حد تکرار شي په یوه شپه یو ورځ خو دې مدا مطلب شو کنه چې یو شپه ځامي دا کنه په سرو شي شپه ځامي دا کنه به هوښوي اول جنون کړی اما لیوانتیا به په شان دې به وشي دا لکه چې دی کنه اپو چې قیاس ویل کنه چې بدا مشابه د جنون سره وي چې لېوانتیا په شان د جنون ده هغه په شان د بېهوشۍ ده دا معنی چې که چې یو دوه دینه لېونای شو که نه او ریښ شو بیا په دې باندې قضا شته قضا د کرو ابو سلیمان دا رنګ ذکر کړی دی که نه ابو سلیمان فقیه ابو سلیمان موسی نه مې د موسی احناف یو فقیه د موسی بن سلیمان رشید سمې کړی ده که نه افغانستان شه بخلاف نو په خلاف ته خیب نه کسای کنه خیب ول شو دا کو خیب ول شو چې چې کېدو کنه مو ذکر شو یا چې څه دوه کنه شه مشوم په تر شو ده په دې باندې قضا شته لأن امتداده نادر ځکه چې د خیب دمر امتداد هغه نادر ده چې په شپه ورځ نه زیاتېږي که نه هغه نادر ده شته ده خو ډېر کم به پېښېږي که نه فیلحق بالکاسره نه که چېرې که چاته داسې ور پېښ شوله چې که نه هغه په شپه ورځ نه زیاتېږي حبیوله ده که نه پنځل مدینه په تېر شوي دی که نه حبیوله ده دا به بیا ملحق وي د کاسر سره که نه هغه لاندې حب سره دغه ملحق ده که چاته که نه دا نه منور پېښ شوله ثم زيادة تعتبر الحزوكات عند محمد رحمه الله يول ميزو تدبل شو وعند هما من حساعات او د صحينه په نبو دي د غزي تولا د حساس حساسه ساعت نه ده چې په 24 غنټه باندې بس وخت وروړي کنه کال مزو وخت نه ویا مثلا یو سړی کنه ا پرین سبو نه خطر به هوښ شو ده سبو چې 14 کې دا دی به هوښ شو خو نه کنه په دې وته بجې باندې وروسته کنه وتی مې شولې 24 غنټه باندې زوی ټیم زیر شو کنه وتنی مې شوې یا نه باجه شوې واګن تاسو تای په سر الله نه اگر کله منځینه ها پنځه دي کنه خو 24 غنټه باندې ټیم وروسته کنه شحای نو کچ په دې باندې قضا نشته ورس باندې بدل شو وعند هم الحساعات شحای نه په باندې د دې ټوله متبادل حساب ساعتینه ساعت یو دی نو جمعونه ساعت ته ساعت غنټه ته ویل شي کنه غنټه دوته ساعت نه غنټه نه مراد کنه شپه ورځ سلیج وشته هاته دو دو ته مطلق یو جز دی وخت مراد ده کنه چا دې شپې د غنټې دې شپې ورې دې کړه چې تمره ساتین چې پابو دې کنه څه چې حساب وروړي که یو منټ پر وښلا کنه پنځه منټه په وښلا په چوز غنټې کنه بس دا دې توله ده هو المسور عن علي بن عمر رضي الله عنه ده هر من کو شو ده حتی علي صاحب نه او ده عبد الله بن عمر صاحب نه اضافت مسبب ده سبب ده تلاوات کی سبب ده سجده مسبب ده هو مسبب خو کنه حکم ده چې بابن فی وجوب سجده تلاوت مضاف مقدر کی بابن فی وجوب سجده تلاوت باب د بیان د وجوب د سجده تلاوت شه اضافت مسبب وته جوړی کړه چې سجده نه وته وجوب د سجده وخله قال سجود تلاوت فی القرآن 14 سجده تلاوت چې تلاوت ته وجنا در باندې وړي په قرآن پاک شي هغه سویر لستی امیر حنیفه نه باندې امام شفیع صاحب چې سویر لستی خو په یوزې شي اختلاف ته سره امام ملک صاحب کې چې یو لستی ا مفصلات د درې سجده سورته حجرات نه بعد چې کوم خلک نه سجده دي دا غا سورته حجرات نه بعد سجده امام علی صاحب په نبوت نشته یو لسته و امام شفیع صاحب احناف چې ناسویر لسته سورة حج شي دوه سجدي دي هغه والا سورة حج نه دا کنه سجده تلاوت و بلا سجده د مزونه مراد ده و امام شفیع سبی چې نه د دواړي دي دا والا سورة توسل و بلا و امام شفیع سبی باندې کنه په سورة سواد سره سجده نشته آیا کما کړه و دا ورجو تکړه طلب پیراده خو محل بدل شو والفرقان او بل په صورت فرقان شدو په صورت نمر شدو په الف لام میم تنزیل شدو په صورت اسواد شدو حا میم سجدا شه صورت نجم و اذا سمان شقت او په اقرا شه قضا کتبا فی مصف عثمان د هر انګ لیکلی دی په قرآن مجید د خط عثمان صاحب شه چا متفقله قرآن مجید ده پیګه شه کنه دغه باندې سیدې لیکلی وی چې دا ځینې کنه سیدې ولدی وول معتبر ځکه چې په سجده تلاوت هو رکوع نشته ومن سجد في حامم السجده عند قوله لا يسأمون او زوی د سجده په صورت حامم سجده شه په دې کې د کو دې برتل چې لا يسأمون دا دې کا کنه سجده دو په کول عمر فاروق صاحب شه وول محفوظ په دې باندې د حناف عمل ده احتیاط ته وجنه امام شفیع صاحب په دې خلاف نه کړه ده کنه او سیدا په دې باندې چې ان کن بیا تعبدون او ته پاتې باندې نو به سه په دې باندې وبه سه زما دې فرق شول ځکه چې خو تخیر غلل شي او کچېره کنه سیدا دې میر مذهب حق کې سیدا په دې باندې وي او ته سیدا پاتې باندې بیلې او پاتې ته سیدا وې سره کنه بیا سیدا دې کنه ادا نه شول ځکه چې تقدم نه مسبب ده په سبب باندې یا په تو واجب نه تو یې سره کنه نه پاشه کنه به احتیاط مش په شکنه احتیاط ته کنن دې کړه که سبو دې کړه کنه که بله میاشت کړه که بله میاشت کړه خو در باندې واجب بدو لازم بدو چې کنه بالکل دې نه پوتې شي بیا به وصیت کې چې مونږ دې کنه سیدا ساوا سیدا تلاوت وشي وا نه مې وکړې کنه مونږ په بیا پرې کېسته نیم یې ځکنه رژه غوندې یا لمزو غوندې په بیا دو بیا وصیت پکې وصیت تو واجب سیدا واجب بدو په دې ځای شي او په منځ کې بیا حالت کنه حلفور واجب بدو لوسی به ټیټه دی لوسی به کنه سیده ادا کوي کنه او که د نه ویره شوه لوسی دې نه ویستله کنه ورته په لمونځ سره په لور شوله کنه اوسې به وې کنه وبوسې کنه سې صحابه به وبوسې صحابه شي کنه ځکه چې واجب دی د خپل محل نه په سټ کړو کنه په لمونځ سره الفور واجب ده په لمونځ نه کنه بهار به حالت ترحی واجب ده واجب ده حالت تالی په تلاوت کوونکي باندې سجده وجب د پرې سه پاله تعالی په تلاوت کین کې بچ صرف تلاوت کو وسامه او وجب د پاره دین کې بندا تلاوت خلکو خو تلاوت یې کنه ور ودو سواء کسدا سمال قران ولم یقصد کده نیات وکړه و دې کنه قرآن پاک کړو دلې وکړه نیات یې نه وکړه یا کنه قرآن پاک تلاوت ته غیر شدا یا ته سیدې کنه ای ور ودو پس مې ابو نار ولا یا کنه تلاوت ته غیر نشه د سپکر شه تلاوت روان ده کنه او دای اسه په یار بنته ردلو کنه د تلاوت وری په غیر کنه تلاوت په غیر تیر شو سیدا یاد کنه ور ودلو په بنا وجه به شاګر ک دنیا ته استعمال وکړه وسامه پروین کیا وجه بدو کاکاست ته ما یې کړه وی د کړه پاکو کاکاست یې نیوی کړه د خبرتیانو ته شرط ده کنه چې په دې باندې پوه شي چې آیات ته سجدې تر کړه کنه دا به ته شرط ده یا کنه کری خبر کو چې ما آیات کنه تلاوت کړو کنه آیات ته کوم سجدې مې تر کړه ده کنه ودار بدل و او یا کنه خپل عالم په پیدلو خپېدو په پیدلو چې دا خو دې سجدې ولا آیات تر کو په کړه ما پاته وایته چې دا هغه آیات ته نو ته په لازمه دو کنه کچا خبر نو کو نه کنه کری خبر کو نه په خپل په دې پیدو میو کنه پاته نه چې دا آیات سجدې ده کنه بیا پابو دې نشته او دا ایجاب مقید نه په کسب رکان چې وته واجب ده چې د نیاز کوي به درویدلې کنه مطلقا نه اسید تعالی من سمع او علم تلاها و اذا تل الامام آیت سجدته سجدها او چې تلاوت امام آیات سجده به سجده د ابو سید امام باو بسی پر منځ کې سارغلا دا سجده کله وری سجده ده کنه آیات تلاوات په سړي باندې کله وروړي یو کول دغه ده چې هغه زوی د سیدې چې حکیم دې کا سیدا پرې کړی وي که نه لکه پوز دای کوي چې ان کن بیا او تعبدون دو یا که نه لا یس امون باندې هغه آیات ته کلمه د سیدې سره د یوې کلمې قبلها یا د یوې کلمې بعدها هغه زوی چې کوم کا سیدا چې آتر کې وسرا یو مخ کلمات رکه یا اوس یو کلمه سره ته که نه نو ته وړي او دریم قول دا چې نه ټول آیات چې تیر کې وته وړي ټول آیات کنه نور ځخ شي دا مسله ده چې ټول آیات باندې کنه په دې فتوا ده کاغه دوی تیر کو چې کوم کا سیدا په لیکلو کنه او یا دې کنه آیات تیر کو خو ټول آیات نو مکمل آیات نو کنه پاج دا په ورغلې کنه سایت وسه پوته پرېښلو بیا نو وړي ټول مکمل آیات تیر کو ته درمنه وړي بلکې هو ته دا خبره چې په داسې کې مې زه لیکلې که چې آیات دا زوی د سیدې دا زوی د سیدې که نه دا مطلب نه که چې په داسې باندې راولې به ته سیده وړي دا معنا چې که نه هغه سیده په دې شي دوه که نه ا دې که سیدې موضوع دغه زوی و که نه سیده په دې شي دوه چې دا یا تیر کې ولا په ستیر کې که نه بیا سیده در باندې وړي و اذا تل امام آیت سیدته او چې ته امام آیت سیده سجدها امام به د سیده وبوسي وسجد هل ماموم ماو او سیدا به وسی کنه مقتدیا سره دي ده سیدا به وسی کنه مقتدیا سره دي ده اگر که مقتدی ارویدلی نبیا د خفیال منزو یا امام دغه آیات ته سجده کنه په والا آیات ستر کړه دا د دویم آیات په سروسه مضبوط کو لالتزامه متابعته ځکه چې د په ځول نه کوي متابعت امام امام متابعت په ځول نه نه کړل کنه نه امام کنه دا یا تر کاو خودنا ویره شلا په وړه یې رکعت څه ونی سره دوی مرکته چلوړو کنه پاشه وبوسی د بل په یمر کې کتاب څو کړای به سره وبوسی ا د ن م ر ي م ش ل ا ج أ س ب ا ب د ي س ي ت ل و ا ت ي ه ت ل و ا ت چا چې تیر کړه په د بو نه وښت لکه نه بل سمادو چا چې ورو د پامن سره بل اکره اهتمام د چا چې مړ په سکتا وکړه پامن نه وښت لکه نه نیر بدلی دو نه کنه تلاوت کړی دو دا درې اسباب دی ولا و اذا تلممم واو چې کله مقتدی تلاوت وکړو په مړ په شلور دا و د کنه آیات سیده تیر کړو لم یجد الامام ولا الماموم في صلاته نبي دا امام دا سيدا وبوسي نبي مكتوب بوسي پر مدرسه ولا بعد الفرح او نه چې کله فارغه شي کنه به ورته وبسي هند ابي حنيفه به سپند شي خاين بونه وقال محمد يسجدونها اذا فرغوا اذا فرغوا محمد دې پر مزه بنو بوسي او چې کله سره مینه وړي به کنه هونو بوسي هغه مقتدیات چې چاته لوات کړه او د مقتدیونو د امامون ټول به بوسي لأن السبب قد تقرر ذكر چې سبب موجود شو چې تلاوات تا وسماد و تلاوات تا وشو وسمایا وشو لا کنه نه ور ودو د و ذکر خلاف ته په چار وکړه چې هغه امام شوی پدې شوی ته کنه او کچېره والي مقتدی وي ته درې می کنه امام پسې کېږي بدا کله به موضوع ده کنه امام خواغه ده او ته هم مقتدی یې کنه امام نه مخالفت تر سي هغه کا معنی موجود ده چې کله سره مینا وړه وی کنه ارچا کنه هغه اقتدا ختم شولا ارچا د زنتم دوبسي بخلاف حالت صلاته لانه يؤدي الى خلاف وزن امامته هغه د رسوي یا کنه خلاف ته ودی ممتا کچری مقتدی اول ترمی او تلاوت یا کنه مادی دا ای خلاف ته ودی تلاوت ته کچری کنه اول امام ته درمی ولا ما شیخین وی کچ دغه سیدال په چاند وشتیه ان المقتدی محجور الکراته دا مقتدی بونه کنه بین لګولا کرات نه محجور ده په دې بونه حجر ده حجری پابندی ده دا مکان محجور ده کرات نه په دبو نه کنه حجر ده په دبو بندي دو مقتدي به کنه تلاوات نکو په مزه شکنه لنفاذ تصرف الامام عليه د واجب د نفاذ د تصرف د امام نه پد باندې د امام وخت په چلېږي کنه ا به کنه الحمد ته کول هواله به تراوی دای به کنه چې غیر نشي کنه ا د امام ولا قرات ا د قرات تا ملک امام الفقرات امام الفقرات نه د امام تصرف په دنه خیر ده دا منا چې په منځ کې د مقتدی اختیار نشته کنه امام بیا ول رکوع ته سی یا کنه تو که مخته رکوع کړلا او امام او چې څو امام د پښمیندلو نه دا رکوع نه متبره امام کنه چې څوک ولې به کنه ته کې او خاص کنه قرات خو قرات به بالکل ته تر وینا قرات به مختی په باندې دوه کنه به بالکل تر وینا کنه امام چې تراوی کنه دا څو قرات ده کنه دا د ټول مقتدین قرات ده و تصرف محجور لا حکم له ا محجور چار ا دې پر اس حکم نه پام سره اثر نه مرته کوي چې دا چار چار دو کنه ا دې پر اس حکم نشتا ا ته ته د باب نشور کول لکه یو له ونای دا له ونای سره محجور دا ذکر هدی و چرن متبره یا نه بلغه ژوند کای دا یا جل کای دو نکاح یې وتړلو زونی ودوکو که نه دا نکاح نه صحیح دا محجور ده که نه د والي ده ولي به که نه د نکاح ته ولي نکاح ته که نه آی چې وتړي که نه بس هغه په دنه فیوز ده نه به شای خاصولا شي وایي که نه بدېغه نه شای کړلا شي که نه او نه که نه هیبه صحیح دي نه تبرعات صحیح دي که چا ته تخمه ورکوي وړي که نه که نه یې سم صحیح کړي یا له ونه یې که سره الموضوع اخبرو چې مين نه پوهه به کنه سبب موجود ده سبب شو مشهور شو کنه سبب موجود ده په دې مين واجب به کنه دا رنګ آیات چې دې په دې دې په تلاوت باندې پر دې باندې لانهزام الاليه الصلاه بخلاف الجنوب بخلاف الجنوب نه کنه په جنوب باندې کنه الميزه پر ده کا کوی کنه کې په دې مين پر ده کنه او دا رنګ آیات چې دې کمره ده کنه چې تیرې کوم متبار ده په دا وسته په نر حلقه وشتره ولو سمع رجل خارج الصلاه او کچره به نور به ذکر بل سړي چې مدینه بهر و پر مذهب نه حل پیلوړ ده او یو مقتدی تلاوت وکړو کنه نه په خپل په دوا جبه دو نه په امام جبه دو او بل سړی وکړ هغه د دې سره په مو شریک نه ونه بهر ده بهر ده منه چې په دا ما په سبیل وډن ده کنه هغه ځون ته په مزویل وړو او که به هدر مزره وکنه وینه وړه ده بیا به ځا سیدا وبسی پاشتا دا خبره صحیح ده لأن حجر ثبتا في حقهم فلا يعدهم دا پابندی د مقتدی تلاوت نه دا ثابتو که په حق دی کې امام د مقتدی نشه فلا يعدهم بداکنا حجر تعداد وکم بل چاته کنه ا بچا بری شي ته تجوز نو کو چې ته په حق شاله تلاوت نه متبر نه حق تلاوت متبر ده په بهر ارزو کې باندې سیدا واجب شله